اوس د دې رانه دا شپږم باب شروع کیږي دا شپږم باب کې د یو سل ولسم نمبر آیات دغه مخ کې مخ کې راځي نو په دغه پورې دا شپږم باب دی په دې شپږم باب کې سدیارا نو په دې شپږم باب کې هم تاسو ته ویلو په سورته انعام کې خو درې سيزونه تقریبا دا غټ چلیږي یو څه چلیږي یو دلایل دي دلائل عقلیه یا نقلیه یو په صورت انعام کې وسره چې کوم دنو طریقې د تعلیم قل قل سره چې کوم راځي هغه تبلیغ آزادی او دریم نمبر وسره عقبات التبلیغ د دعوت پلارا د جهاد پلارا کې تا ته کوم مشکلات راځي نو هغه مشکلات چې دیږي هغه مشکلات کې تاسو مخکې دوه ویلې دي دریم به اوس چې کوم دنو دل تراشي دریم به دل تراشي ښا او نو دا چې اول دغه شي دریم عقبه ذکر شي د دریم عقبین ورست و بیا سکیږي بیا به کوم دین نبی صلی الله علیه وسلم ته آغا عقبه د کفار یو اعتراض وي نو هغه په بدل کې بہت بیا دری آیاتونو کې آداب خي سبو ته خي آداب ورته خي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیا د هغه نه ورست و بیا سوي بیا به زواجر شروع شي تر یو سل یو لسم آیات پورې بیا سي پدریو آیاتونو کې ها د یو سل نه هم نواله تر یو سل یو لسمه پوري بیا بس د جرونه ښا بیا به رټي هغه بد اخلاق بد اعمال بد افعال بر دوی ذکر کوي دا غین اورستو بیا سلورم عقبه ذکر شي په یو سل دولسم آیات کې دا غین پس بیا آداب د مناظره در تخیخات تاسو ورته ګورئ اوس په برابر دي وکذالک نصرف الایات اوس تا دعوت چلولو را روان وي نو اول اعتراض در باندې دوی سوکړو وې سړی دا یو ته په دې خبره پوه شوې ته په پرون زمون غوندې وي او اوس دی یو چې لولا ګولا مونږ ته نه غدرې دي نو اول اعتراض دا او دا غي جواب وکړو دا غي نه پس کوم دنه بیا د دوی دوی اعتراض شو دوی اعتراض شو چې دوی ویل چې تا دا یو مسله زده ده بل بیانې نه سره بل درځي درلنه ته جاهل دا اعتراض بدر باندې وکړي الله ویم دک شانتی وته دا یو بیان او چې دوی غوسه کیږي اوس دریم دغه به دوی دا کوي دریم اعتراض به دوی دا کوي چې دا بار بار ته دا مسله بیانې نو دوی به تا باندې اعتراض کوي وای درستا خوش کنه چرته بل دا چې دکړه دا راغله مونږ ته لګیای ستا استاد خراب دی ستا استاد غلطو دا اعتراض بدر باندې وکي دا اوس هغه دغه ذکر کوي ښا دو معنی ته کوم بیا وکذالک هغه کذالک کی کاف ته دی د پاره د عادت مستمره د الله تعالی وکذالک او هم دغه شانتی وی الله وی دام دک شانتی وی دا خبره دغه شان روانه نو صرف الایات مونږه بار بار اړو دا دلایل د توحید دا مونږه بار بار را اړو نو چې بار بار را اورین دا کافر غوسه شي خوش کنا د څه لپاره اړو لتعلم هلی لی لی لیبصر من ابصر خوش کنا لیبصر من ابصر څوک چې بصیرت لري نو هغه بصیرت حاصل کی خوش کنا وتقوم حجت علی من عمیا مفسرین لکه تقدیر راو باسی او حجت بشی په هغه چا باندې چې هغه څوک د حق نړون دی نو هغه باندې به حجت قائم شي او څه چل به وشي وليقولوا درستا او نتیجه به داروزی چې او به وای دا کافران درستا درستا دو معنی کیږي درسته تا دا ذکړې دی دا مسله دې ذکړې دا تعلمته من غیر تا دا مسله د بل چا نه ذکړې دا مونږ ته راغلې د غلط خلکو نه خبر را ذکړې دا غلطه وای ښا سورته اداو کې نحل کې بیا دې تفصیل راشي وقالو دې سوي دوی به وای چې دا تاس د کړي د چانه دی او عجمی سړی نه هغه هغه الته کې باغ ذکر کیا براشي ول یقولو درستا یو معنا دا شو بل معنا دا را ول یقولو درستا دوی به وای تا تا درستا زمونږ زور دین دی وران کو درس ورانه ول ته وای لکه تا دا کسی شروع کړی دی تا زمونږ زور د پلار نیک دین وران کو دا دا دا اعتراض بدر باندې وکړه تا زمونږ کلچر او تهذیب تباہ کړو تر اغلی تا زمونږ ټول دغه چې کوم دنه معاشره دی را خراب کړه ولینو بینه الله وای دې پاره چې مونږ واضح بیان وکړه واضح بیان کړه لقوم د پاره دا قوم یعلمون چې غي پویږي نو دا بل دغه باندې راشي اوس چې دا حالت پتا راغی نو په دې وخت کې بس کې نو آداب درته خیدا آداب نبی علیہ السلام ته هر داعی ته دی ښا اتبع ما اوحی الیک من ربک نو ته دې په وجه باندې دا خبره پرېږدما چې دې پتا دا اعتراض کوي چې دا تا د بل چا نه زده کړی ده بس ته تابع شه ما د هغه اوحی الیک چې مونږه وحی کو تا ته من رب دې کړه طرف درپستانه چې وحی کول شي تا ته من رب دې کړه طرف درپستانه هغه سدی لا اله نشته معبود نشته حاکم نشته مطاع الا هو غیر د الله نه واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو نه ولو شاء الله ما اشرکو او که چرته الله تعالی غوښته وي ما اشرکو نو دوی بشرک نو کړي ها و ما جعلناک علیهم حفیظا دویم کار دا دی یو خبره خدا شوا چې ته په دې مسله باندې ټینګ شو کلک پشي دوی مستقبل ادب کوي بل دا دی چې ځان دا مکو چې ځان پسې وځي نه نه ته پسې سوکیدار نه بس خپل ذمہ واری کوا بیان کوا نور ته څه کې کسو کې معنی ودی معنی کني معنی ندی معنی و ما جعلنا کا او نه ګرځول مونږ ته علیهم فدیبان حفیظا سوکیدار و ما انت علیهم بوکیل او نه ته علیهم فدیبان بوکیل فزور منن کې وکیل نه مراد دې کې ذمہ دار دی فزور منن چې مطلب فزور په تو معنی ولا تسب الذين يدعون من دون الله درې مدب دا دک درې مدب چې دعوت چلی اعتراضات پر خلک کې داغي پروا مکوا خو یو کار کوا ولا تسب الذين او تکان او کنزل مکوي تاسو الذين كسانوا يدعون من دون الله چې اوی مدد غواړي من دون الله غیر د الله نه د الله نه بغیر چې څوک د بل چا عبادت کوي د بل چا نه مدد غواړي ته ورته کنزل مکوا پوج یا دوی ته مکو یا دا یو خدایانو ته مکوا ولی فیسب الله نو کنزل به کی دوی الله تعالی تعد وند وجل دشمنینا بغیر علم بغیر د دلیل نه صدا دا بی دلیل بی عقل خلق ته دوی به الله تکنزل کی نو ته زیارې مکه وا زیارو نه ځانو ساته او زیارې څنګه دي نو زیارې دغه دي چې مطلب تور لټو کې بیخي التحریر والتنویر کې ابن عاشور وای چې بیخي تور ته غلط زیارې وکي دا مکه وا البته دا ورته وای چې استاد خدای هیڅ نشي کولای پوه شو کنه د دې هیڅ وس نشته دی دا خو اسی خاوري دي دا غوځه کانه دي د دې دا ورته وای خیر دی خدا ورته مو وای چې مطلب هغه بدرت کنزل مکه وا ځکه چې بیا به دوی کنزل کی دي ته ویل کېږي صد الذرائع لار بندول چې سبا ته بیا تا ته د استا خدای ته کندرونه کی کذالک زینا دارنګ الله وای مونږه خسته کړې لکل امه هر ډلې له عملهم عمل دا وی بس دا دوی ته دغه عمل خسته دی دا جواب سوال نه چې دوی به ولې کندر کوي الله ته دوی خو الله منی الله وای دا داسې بد عمل خلق دی چې دوی ته دغه عمل خسته شوی دی بس دوی دا کار کوي الله ورته څنګه خسته کړی دی الله تعالی تر دې قبایح پټ کړی دی د دوی په ذهنونو یو پرده راوستي دا ثم الى ربهم مرجعهم بیا به رب خپل تر دوی واپسی وی فینبئهم نو خبر بور کی دوی ته بما پاغه سبانه کانو یعملون چې دوی کوونکی دا کار واقسموا بالله عثمان ته وی درې بیا زجرونه دي دا درې آداب چې ښا دوی پتا اعتراض کوي زمونږ زور دین دی وران کو یو په دې اعتراض باندې تر خپل لار نه وانه وړي اتبع فقلک اوسېګا دویم نمبر دور خپکیږه مکه دا خلک نه مانی ځکه ته چې کوم دنه تاسو ذمہوار مې نه دریم نمبر ته ادب په دعوت کې دا تا ته چې دوی خدای نه تکندل مکوا دا درې وشو اوس د دینه پس درې د جرونه ور کوي یعنی د دوی درې بد اخلاقی ذکر کوي درې بد اعمال او درې بد خبرې ذکر کوي یو دا دا واقسموا بالله قسمنا خرجا مشرکان په الله باندې جهد ایمانهم سخ قسمونه دوی سوی لا ان جاءتهم بچرته تراوړي دوی ته آیت معجزه لا یؤمنون بها خامخا دوی به ایمان راوړي پاره معجزه باندې قل ورته وای انما الایات یقینا معجزه چي دي عند الله دا الله سره دي دا الله په اختیار کې دي و ما یشعرکم او څه خبر کړي تاسو څه خبر کړي تاسو انها اذا جاءت لا یؤمنون کچرته دا معجزه راشي لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي اے وای تا ته څه پته چې معجزې راشي نو دوی ایمان نه راوړي دلته کې کلام داسې دی چې تا چې تاسو ته څه پته ده چې د معجزې راشي نو دوی به ایمان راوړي نه راوړي بیا هم نه راوړي خدا الله یؤمنون چراغ نه دي دا کې بس بیا مفسرین خدا الله په کې داسې بل شانته معنا راځي نو ویلا شو زائد شو هغه آسان کاری لا زائد شو بس و ما یشعرکم سشی خبر در کړه تا ته انها اذا جاءت کله دا معجزه راشی لا یؤمنون دی بې ایمان راوړي یعنی بیا ایمان راوړي او بعض وای چې نه دلته په کلام کې تقدیر دی خو شوی دا مؤمنانو ته خطاب دی و ما یشعرکم مؤمنانو به وی چې دوی په معجزه ایمان راوړي نو الله ورته ولی معجزه نه را لیږي نو الله ورته و ما یشعرکم و مؤمنانو تاسو ته څه پته ده پوه شئ تاسو ته د حقیقت او د حالت څه پته ده حقیقت او حالت څه دی حقیقت دا دی ول حال انها اذا جاءت حال دا دی چې کله معجزه راشي لا یؤمنون دا خلک ایمان نه راوړي خو شوي تاسو یا دي کافرو کې دا یو ډله وا چې هغه وی چې الله تعالی معجزه دوی ته ولې نه را لېږي نو الله ورته وی چې کوم معجزه مراشي عنادي کافر ایمان دا اوس بل زجر الله وای دا بی دینا دا کلک کافر دی دوی د سره ایمان نه راوړي معاندین دي زديان دي ونقلب افئدتهم او مونږه اړو را اړو افئدتهم زړونه د دوی و ابصارهم سترګې د دوی د حق نه حق ته د زړونه ټینګيږي حق ته د سترګې نه ورړی الله وای دې ته ورلا اړو الله ته ته ولې اړې وای زکه دریم زجر سره دا جواب د سوال دی دوی سوال کو سی ویلی وی چې مونږ ته دی ملائکی چې کوم دنه مخامخ راشي ملائکی دی راشي لولا انزل علیه ملک ولنا نازلیږي په دې نبی باندې ملائکه فرشته دی راشي کنه پوه شوي سورته فرقان کې بم راشي او دغه رنګ سورته جاسیه کې وای کنه وای چې زمونږه مړی چې کوم دی کنه هغه د قرآن تصدیق کوي زمونږ هغه مړی دی را پاسه وته چې مونږ ته هغه وای چې زما پلار مړ دی د قبر نه را پاسه و چې ما ته وای چې او دا حق دی مونږ به بیا علمانو الله وی ولو اننا کچرت مونږه نزلنا الیهم الملائکه راولی ګدوی ته ملائکه وکلمهم الموت او خبریو کې دوی سره مړی په دې قران باندې وحشرنا علیهم کل شیء او جمع کومګه علیهم دوی ته کل شیء هر یو شی وای بس کو وای د د خلاف چې کوم دین راځي لکه دلایل لا جمع کو او د دې سره بحث کو مناظره وسره کو لانجه وسره کو ښا نو دا غسل ورم دغه مشکل لکه تاسو په دې لار کې راځي چې دوی به وای چې راځي د دې خلاف سو کو دلایل سره شریک کو او مقابله وکړو الله تعالی دا غي جواب کوي وکذالک جعلنا او دارنګ موږ ګرځولې دي لکل نبی اند پاره د هر نبی عدوان دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نه ول جن او د جناتو نه دواړو کې شیطانان شته په انسانانو کې مشته په جناتو کې مشته سکار کوي یوحي بعضهم الی بعض یوحي بعضهم یعلم بعضهم یا یشیر بعضهم بعد بعض ته اشاره کوي یا یعلم خی بعضهم بعض دوینه الی بعض بعض نور ته زخرف القول هغه باطل وینا زخرف القول دروغ وینا هغه دروغ چې هغه مزخرف وي پراقیدون کې ویل خوان درنګ دی ولا جوړ کړی د پیغام پاکستان نوم دی ورته ور کړی نو پاغي باندې راجمه کې چر کرا سي وګورې دا څه دلایل مونږ راجمه کړی دي په دلایلو کې دي سړي پوه شئ دلایل ملایل نه وي خو صرف نوم ولا ور کړی دی خلک پر راجمه کوي نو څه کوي غرور د پاره د دوکي د دوکا کول د خلکو د پاره دا ترتیب جوړ کی ولو شاء ربک الله وای کما وخت دی ولا کار ما نه کړم نو خو پرېګر دې دا ته پرېګدم ولو شاء ربک که غفت و رب تا ما فعلوه دوی بدا کار نو کړي فذرهم نو پرېګ دا و ما یفترون او هغه چې دوی د ځان نه دروغ جوړای د دروغ فتوی راو باسي پرېګ د کوي بخا ولی تسغا الیه افئده الذین دا کار چې کیږي نو پدی باندې څه کیږي پدی باندې دا کار کیږي خا نتیجه دار او دی ولی تسغا او دې لپاره چې مایل شي الیه دغه دروغ خبره تا افئده الذین زړونه دا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې ولی يرضوه او بیا خوخه کی دا خبره اے دا خبره خوخه کی لکه ډیر خدلیل دی وی پوه کنه نو الکه دلیل دی دو روپو نه دی خدا خبره دا چې دا چې دا کم باطل پرست خلک کنه الکه وسم دلایل په لویل ولی د دې وجنه چې هغه اصل د تایید تمایل اسی دا کوشش کوي دا هغه زړه کې کوګواله ده کنه وليقترفو او دې لپاره چې او کې دوی ما هغه څو هم مقترفون چې دوی کوون کې دا غي دي د ځان نه جوړول او کې بس دغه لپاره دغه بل تم شاباسه ورکی او یره داسې پیغام پاکستان مخه تراغه اوس به حالات جوړ شي اف غیر الله ابتغي حکما تو ورته مناظره دعوت ورکوي راځه مناظره کو پوښوي نو دوی وای مناظره کو خو پچا باندې کو ثالث سوق جوړ کو نو تو تو راځه الله صحیح دی کنه خو شي الله تعالی دا الله په کتاب مناظره کو کم اصل کې دلته کې د فیصل نه مراد هغه مرجع ده چې په کوم اصول مناظره کو نو تو ته وای په عین پاکستان نه کوم دلیل هغه نه جوړوم راځه په قران دی کو خو شي اف غیر الله نو آیا غیر د الله تعالی نه اب تغیز جوړ کم الټوما حکمن فیصله کوونکې زه خو په الله فیصله کوم یار نو دی وی الله په څنګه فیصله کوي نو ته ته وای او هو الذی الله غزا ته انزل الیکم الكتاب چې نازل کړي تاسو ته کتاب مفصلا واضحا باب باب فصل فصل جدا جدا هر مسله پکې سره راځي کینو کنه پوښوي والذین آتیناهم الكتاب نو دی وی چا چې دا کتاب صحیح دی نو ته ته وایا په دې خو ډېر علما شته دی غیبه سره ومني پوښوي الله بل غالب کوي یریګه مخه چې مناظره لاندې روانه کړه ته اوس په ځړه کې شکی شکی کیږي چې څنګه چې شکست راکې نه دي درکولې تاسو د الله پاک کتاب دی او کلک دلایل دې سره بیغه مو سره تطر ورته وها وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت کلمت ربک اولی دی کتاب باندې دغه کې ځکه په دې کتاب کې ټول رښتیا ټول عدل او انصاف په دې کې راجمع دي زه تم دا کتاب بس یادوم بس په دې به خبره کوم وتمت کلمت ربک پوره شو کلمه در رب تا قران دی صدقا پرشتیا او باندې چې مشتمل ده پرشتیا او باندې وعدلا او په انصاف باندې په دې کې انصاف ته په دې کې صدق ته راځه په دې خبره کوم لا مبدل لکلماته نو دوی برته وایو خیر دا خبره خوستا صحیح ده خلا کدا څه گزاره گزاره به وګو کنه الګ مون تکي مطلب دا دی چې پکې ته مون سره لګ گزاره کوم کوونه تا دومره سخت مسلې راغستې دي الله وی لا مبدلا نشتره بدلون کې لکلمات ای کلمو د الله لرا او هو السميع او الله تعالی اوریدون کړي او العلیم او غفوی دی نو دې ځای کې ودی راشي نه مړه توای چې دې ته بګورو حقانیت په قرآن معلومو په قرآن نه معلومو راځه ګورو چې ډیر چاته دی مونږ سره ډیر خلک دي کتا سره ډیر خلک دي نو بس چې ډیر والي نه چا په طرف شو بس مونږ باغې ته دا ورکو ترجیح ورکو نو الله وی و ان تو ته کچا ته تابع شوي اکثر من فی الارض د ډیرو هغه چې پزما کې اوسېږي یضلوا کانو گمراه بکتا عن سبیل الله دلال الله نه الک کثرت خو دلیل د حقانیت نه دی کثرت خو اکثر په دلالت باندې دا راته نه منم ان یتبعون الا الظن دا ډیر چې دي دی تابعداری نه کوي مگر د ګمان کوي په عقیده کې و انهم او نه دوی الا یخرسون مگر اٹکل کون کی اٹکل کوي پس کې په عمل کې عمل ته په تک لګیالي او په عقیده کې داسې ځنی ځنی خبر راخلی او دا مونږ فلانی نه اوریدلی او ډنګلی نه اوریدلی پرېګ د فلانی او ډنګلی نه اوریدلی دا چې قران وګور د الله کتاب کې ستل عقیده کنه هغه نه زده کا هغه هغه صدقه کا هغه ته ځان ته دلیل وګرځوا نو دا برته دی وای خ اکثر و ان تو تر اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله کدا اکثر تابعداریو کدا حق دلار نه ورسې کی گمراه بدی کی په اکثریت کې چې محض اکثریت واخلي ګویا دوه قسم اکثریت دی یو اکثریت ته په دلیل سره په علم سره هغه اکثریت کرا چې مونږ وینا مونږ د جمهور علما قول خپلو د جمهور سمانه را جمهور وای اکثر کل شی معظم کل شی د یو څه غټی سی ته وای یعنی د ډیر علما ورا یخلو خو هغه علماي هغه سوي علماي پوه کنه یو اکثریت څه اکثریت محضه ده محضه اکثریت ده بی دلیل بی علم اکثریت را جمع شو او یاره زمونږ په دې رائے باندې سره هغه اکثریت راغی دا نظام گمراهانه نظام دی دا نظام کافرانه نظام دی دا اسلامی نظام چې کوم په دغه لار نه راتلی شي او نه براشي ته په دې خبره باندې ګوري چې د الله کتاب او اکثریت خلق قانون خوخی او کې نه خوخی کې نه خوخول نه به قانون کیږي او که خوخول نه قانون بشي نو دین بل غټ کفر وی چې الله وی ورضیت لكم الاسلام دینا ما اسلام قانون خوخ کړل استاسو لپاره او ته وای چې نه ودرېږه زه په اکثریت ګورم چې اکثریت خوښ دي خو قانون بشي که اکثریت خوښ نه کړو قانون به نشي نو دا سره دا باطل نظام دی دا کفري نظام دی خبر اوسې کنه دا کیسه ده ان ربک هو اعلم یقینا رب تاسو دې اعلم او خپو دی من پاغه چا باندې یضل چې هغه گمراه کیږي عن سبیله دلار خپلنا وهو اعلم او هغه الله تعالی خپو دی بالمهتدین پلار مون دن کو خلق باندې فکلوا مما ذکر اسم الله تر دې پوری دا شپغم باب دا ختم شو په شپغم باب کې درته ذکر کړ اول یو عقبه وا چې پتا باندې بدا اعتراض کیږي چې سړی دا له چانه دا مسلې راز دکړي دي مونږ ته په علاقه کې لانجه جوړه کړه او دا سم مسلې دی راوړي دي مونږ زور دین دی وران کړو نو دا هغه په مقابل کې بت په دریو آداب باندې چلیږي بیا دا هغه نه پس درې زواجر ورکړ چې په دې قران نه منونکو خلکو کې درې مشکلات دي او دا هغه نه ورسته بیا چلو کړو بیا سلورمه عقبه ذکر کړه چې بل مشکل برته دا جوړیږي چې دا خلک براجم شي یو بل سره بدلایل ملایل یو ځای کوي نو ته بډاریږي نه د مناظری دمکی بو ته ورکی او دلیل د مناظری د پاره با اصول په قران او سنت باندې کېږي او بیا اکثریت مقصدیت دا وفریق دي په دې طرز باندې ته دا ویل اخیری بابو د اولی سي اولی څه ختم شو په اولی څه کې رد شرک اعتقادي په ناشنا انداز باندې وکړ تر دې پوری تفصیلی دلایل چې کوم دي هغه په دویس تقریبا سوره دویس دلایل په ذکر درویش دلایل په ذکر شو عقلی دلایل دا ټول بابونو کې شرا واخلي دا رنگ چې کوم دین ورتره څه ذکر کړل سلور عقبات چې په دې لار کې برته مشکلات راځي دا مشکلات په غالي دا برداشت کې په دې لار کې اوس د دینه پس